بسم الله الرحمن الرحيم نکم ومان الاستعلاء اولائک دا خلق علا هدن دی په هدایت باندې دي من ربهم د جانب د رب د دینه مولانا دویم بحث دی په اعتبار د استعاره سره کول غواړي چې دلته دی اعلی رب اعلی هدن لفظ کې نزدکړه دا خبره دی مقام کې چې استعاره په اعتبار د لفظ مستعار سره په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي استعاره تبعیه اصلیه یو ته وی استعاره تبعیه استعاره اصلیه دي ته وی چې هغه په غیر د تبع د غیر نه کیږي او اولا و بالذات کیږي او داسې قسم استعاره په اسماء او اجناس کې کیږي داسې استعاره په اسماء او مراد د اسماء او اجناس نه هغه کلمات دي چې دا غي معنا معنا مطابقی مستقله بالمفهومیت دا غي معنا مطابقی مستقله بالمفهومیت نو فعل تیر خارج شو ځکه دا غي معنی تضمنی خو مستقله ده خدای معنی مطابقی مستقله بالمفهومیت نه را او حرف ترم څه شو خارج شو نو په مصادر او په اسماء او اجناس کې استعاره اصلیه وی لکه اسد کې استعاره د چا د پار کوم دا اصلي استعاره یا په مصدر کې کوم نو دا اصلي یو استعاره تبعیه استعاره تبعیه دي ته چې دا په تبع ده غیر باندې کی اول په بل شي کې شي بیا په دې کې کیږي بیا استعاره تبعیه په دوه قسمه راوي استعاره تبعیه په الافعال لا یو استعاره تبعیه په الحروف ده استعاره تبعیه په الافعال دي ته وایي چې د اول نه استعاره وشي چې د اول نه استعاره وشي د مصدر د یو شي د پاره او ان استعاره د چاو شي د مصدر دی یو شي د پاره اول استعاره د هغه شي اول استعاره په مصدر کې شي یعنی اول استعاره د مصدر دی یو شي د پاره شي او بیا داغه په تبع معنی استعاره د مشتقی د دغه مصدر نه داغه استعاره شي دي ته استعاره تبعیه فعل افعال د دې مثال به څنګه ادا چې په نورو مشتقاتو کې هم داسي مثال په تور باندې زید لګیدل له او عمر یې سکړ له وهل له زم قتل زید عمر قتل زید عمر هغه وهل دې زم قتل نو اوله استعاره د قتل شعر د ضرب د پاره خو بیا د قتل نه قتل مشتقی شعر او د ضربه لپاره مستعمل شعر دي ته وای استعاره تبعیه پر افعال یا لکه مثال په تور باندې زید زاری به توای زید قاتل لعمر حالان کې هغه زاری به نو اوله به استعاره د چا وشي د مصدر د قتل د قتل نو بیا قاتل جوړ کې او د ضرب نه چې ضارب جوړ کې داغه د فارسی شې شو استعاره نو دې ته استعاره تبعیه فی الافعال یو استعاره تبعیه فی الحروف استعاره تبعیه فی الحروف نه زدک مخ کې زدکړه دا خبره د مقام کې چې یو معناګانې د چای د حروف یو متعلق د معناګانو د حروف نو معناګانې د حروف معناګانې د حروف هغه هغه معنی جزئیه د دی مثلا د من معنا د ابتدایي جزئی د اله معنا د انتهایی جزئی دا معناګانې د دې دي یو متعلق د معناګانو د دې دي متعلق د معناګانو د دې هغه مفاهیم دي چې د دې په تعریف کې واقع کیږي لکه الفاو للظرفیت من للابتداء الى لانتهاء الغايه دا ټول چې کوم دي د معناګانې نه دي ها دا څه شي نه دي دا متعلق د معناګانو دي دا معناګانې ځکه نه دي اوس کدی فی معنی ظرفیت شي ادمن معنا ابتدا شي او د اله معنا انتها شي نو دا ظرفیت ابتدا انتها یو معناګانې مستقلی دي کنه دي نو په دې کې فا دلالت کو من دلالت کو او الا دلالت کو نو بیا دې ته خو حروف مو ځکه دا خو معنی مستقلی دي نو بیا خو دې په معنی مستقلو بن مفهومیت باندې دلالت کو نو چې په دې باندې وکړو دې ته بیا دا حروف ته سلاوي دې ته بیا اسماء ولې نه وایي البته د دې چې کوم معناګانې دی هغه ظرفیت جزئی دی نو ظرفیت جزئی او معنا غیر مستقله ده د من معنا ابتدای جزئی چې د دغه دین راوخله پیږي سرت من البصره دا من دلالت کوي په ابتدا خو ابتدای جزئی خو ابتدای جزئی د بصره نه بغیر نه تاږي نو اوس دا معنا غیر مستقله شو نو چې غیر معنا چې معنا غیر مستقله شو نو ځکه دې ته ویل کېږي حرف کې پسټو د چا کې نو سړی پسټو د کجورو کې دا نه په سولې کېږي که دا پاسه دې په سولې کېږي پکې خو نه د پاسه که نه نو دلته به داسې چل کا چې اوله استعاره به په دې متعلق کې وکړي اوله استعاره به په چا کې وکړي او د هغې نه وروسته به بیا استعاره په چا کې کوي هغه به په دې په دې معنا کې به وروسته کوي په دې معنا کې به وروسته کوي مثلا اول به انت کې دا لو صلبنکم فی جزء دا مطلق ظرفیت دا معنا د سیده که متعلق د معنا دی متعلق د معنا دی اول به د دې او د مطلق استعلایت چې د علا معنا را په دې کې به تو کې استعاره او داغي نرستو بیا په معنا د فی به مستعمل شي د معنا د چا د پاره دا علا نو او اشاره شو په کې تحقق ته لکه څنګه چې لو سلمنکم فی جزو النخل فی جزو النخل نو دا جزو دا محیطی کنا دا تشیعی کنا یعنی دا پانسی کول خامخا دي دا پانسی کول لکه څنګه چې مظروف په ظرف کې یقیني او سه ور باندې کړی احاطه ور باندې کړی نو دا یاد سات یاد ساتي هر ځای کې چې دا اخیری بحث ته تاسو علمي دنیا کې به نور بحث بیا په دې باندې نه کیږي تقریبا سبق کې ځکه چې بیا په دوره حدیث کې دا بحث نه کیږي دا اصلي بحث دی پوه شو کنه نو استعاره تب اصلیم تاسو پیژندله تبعیه مو پیژندله په افعالو کې هم ای تبعیه په حروفو کې می د حروفو مفاهیم هم تاسو پیژند چې متعلق د معناګانې ته د دې معناګانې هم تاسو پیژندلې نو اول به په متعلق د معنا کې کوي دا غي نرسته په چا کې کوي په معنا کې دا خبره چې پیژندل شو اما د امر سره مطلب دلته مسله دار اولائک علی هدى من ربهم اولائک دا خلق علی هدى دی په هدایت باندې دي نو سوال دار چې دلته دا علی لفظ مستعمل شعر کم لفظ ذکر شوی دی اغا علی او عام توګه باندې علی راضی دا غزل لپاره چې کم شی اولائک دا خلق علی هدن دی په هدایت باندې د پات دي دی په هدایت باندې څه شي شوی دي د پات دي نو علی خو ذکر کیږي د دې لپاره چې سړی حسی حواله سره د بل شي شاته خطلې لکه زید علل على السطح زید على السطح نو دلته دا خلق څنګه په هدایت باندې دي نو دې راځي دلته کې جواب کوي جواب دا کوي اولائک علی هدن وې پدې کې استعاره ده یعنی د دې خلکو تشبیه ورکړ شوی چې ایمان راوړل دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي د دې تشبیه دا کثر ورکړ شوی را چې کم کس په سطحي یا په مرکوب باندې د پاسا ناشتي او هغه کلک نیولې احاطه ور باندې د هغه خلکو سره څور کړی شوی را تشبیه نو چې دا هیڅ سره تسبیح ورکړ شوی دا او بیا هغه مش دلته کې چې کوم شی د مشبہ به د پاره استعمالول پکار یې په کوم ځای کې مستعمل کړل مشبہ کې نو دا استعاره شو دا څه شو دا استعاره شو حکم استعاره اصلیه ک تبعیه دا تبعیه را فعلا کرا لکنه فعلا کې کوم استعاره په حروف کې نو دا استعاره تبعیه شو په طریقې د استعاره مصرحه په طریقې د استعاره مصرحه معنا د استعلا په علا هدن کې هغه تمثيل له د تمکن د دي من الهدى د هدايت نه چې په هدايت ټینګ دي استقرار د دې خلکو په هدايت د دې تشبيه ورکړې شوې ده تمثيل ورکړې شوې ده به حال من اعتل الشيء په حال دا غچا چې په سطحیه په بل شی باندې بره ختلې ورکبه او سشي سور شي ور باندې تاسو پوه شئ دا یو طریقې سره تشریح دویم طریقې سره تشریح ده چې دلته کې دا تمثيل ټکی ذکر کړل اے تمثيل تمثيل تمکنهم دا تمثيل د تمکن دی یا د تمثيل نه مراد د تمثيل نه مراد تصویر نه دی اول د تمثيل نه معنا تصویر وخه هغه صورت ته تمکن دی د څه مسله وا یا د تمثيل ټکی چې ذکر شعر نو دا تمثيل په خپل هغه معنا مصطلح باندې کې ذکر شوی دی د تمثيل معنا مصطلح داره تمثيل دی ته وای چې مشبه به کې امور مرکبي اپ مشبه کې امور سي مرکب او د هغه نته اتر واخلي ا د مشبانم سره واخلي هيئات او بیا تشبيه الهيئات بل هيئات کې دي ته وای تمثيل دي ته سوي دلته کې تمثيل تمثيل دا سره اولائک علی هدن اوس یو سړی دی او یو د هغه استه یا استه مرکوبی دی یو د هغه باندې ناشته واجی نیولنی نو سړی دی اسی دی د ناشته درې چیزونه د قران دلته خلق دي مؤمنان دي او اعمال کوي او خط دوام طریقې سره کوي خط طریقې سره کوي د اغینم څه راغستلې شوی دی هيئت د دینم هيئت راغستلې شوی دی او تشبیه الهیئت بل هيئت ورکړې شوی دی او تمثيل د تصویر په معنا شو کدا تمثيل په خپل معنا مصطلح باندې شو ونه رسیدې وس په معنا مصطلح سره شو د دې معنا اصطلاحي سره وقد صرحوا به في قولهم غرض مفسر د پر سوال لا سوال دا چې عجیب خبره ده چې علا هدن اصل کې دا هغه چې اعلی تک مستعملي کې د هغه د پاره چې هغه حسي توګه باندې سو په کم شی باندې د پات دی او دلته د یو معنا د پاره ذکر شو چې علا هدن دا ولی وی دا سنوی خبره خونه دا وقت صرحو به دی تصریح کرده به پا دی فی قولهم پا دی قول معنی چه امتت الجهل والغوا دی یو سری سورلیو نیولا زان دا پارا دا جهل او دا غوا یو سری سورلی دا چاو نیولا دا جهل نو سورلی دا جهل او دا سرکشی که سورلی اغا اسی او قچری خری اغی دسی کنه ولی دلتا کی دلتا سی شیر ذکر شو هغه جهل او غوا دا ذکر شو نو د څه قسم تفریح خو د خلکو کړل نو کمن علا هدن کې علا ذکر کنو سی چالو شو یا مثلا خلک وی وقت عاد غارب الهوا یو سړی کین اس غارب الهوا هوا وی خواهشت او غارب وی دی قب او د سټ په منځ کې چې کمزورې دی زیاده دی زیاده څه وی غارب او اقتدا کین اسوالی ته وی نو د خواهش سټی څه او خلک وې کینا سپټټ چا باندې د خواهش نو د څه قسم کلمات خو تسریګان خو خلکم ذکر کړل نو کایات کې را لنه څه چالو شو وشي به وذالک انما يحسن وذالک دا اے مولانا یو سړی به هدایت ملا تکل خيږي بار چې کله کې ونی سیو تنړه کو نه وي چې د د د دوه چیزونه صحیح شي یو عملی صحیح شي یو نظر صحیح شي حکمت یو پکې دغه صحیح شي دا عملم د دې کس صحیح او دا قرانګي یعنی چې دوه قوتونه د نظر چې تکمیل د قوتین راشي یو قوت نظری یو قوت عملی قوت نظری قوت نظری په چا پای تکمیل ترسي چې سوچونه فکرونه او تفکرونه په خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا او دا قوت عملی په سمانه خکېدل شي چې سره د خپل نفس سره محاسبه وکړي د خپل نفس سره څه کوي حساب کوي د خپل نفس سره محاسبه د نفس سره کوي وذالک دا حاصلېږي په استقرار د فکر چې سړی به خپل فکر فارغ کی ادامت ته نظر به کوي پای کې چې کم نسب کړي شریعت من الحجج د حججنا او د قرنګ مواظبت دا حق دا قوت نظری شو ا مواظبت به کوي په محاسبه د نفس په عمل په عمل کې عمل کې به خپل نفس ترسي شي کوي محاسبه کوي دا ختمه شو ونکره هدا للتعظیم غرض علامه مصطفی دا پر سوال لا هغه دا اولائک دا خلق علی هدن دی په هدایت دی دا هدن منکر ولی ذکر شو اولائک دا خلق دی په هدایت باندې دی دا نکره ولی ذکر شو دی ویل تعظیم د پاره د چا فکانه اوریدا گویا کې اراده شی د په دې معنی هغه قسم لا یبالغ چې سړی نه رسیداري کم هتا ولا قادر قدره او سړی داغه قدر باندې مبلغ ترسیم نه کنه ته هم درسي او دای په قدر باندې داغي د قدر کنه او مبلغ ته هما نرسي سمت لري اولائک علی هدن دا خلق په هدایت کې څومره هدایت د سنا واره چې سره پر سره پويږي نه نو دا تنکیر د تعظیم د پاره شي تنکیر کړه د تعظیم د پاره او تنکیر کله کله د توهین د پاره وي او یعنی واقع دی بالضحى المرب یعنی چې واقع دی بالضحى په وخت سار کې علا خالد په خالد یو سړی وای وای آغا تویر چې هغه واقع دی د ساخ په ټیم کې په خالد خالد چا وجل او پروت و دا ماغان راتل او د دې څه کوله دا د د د غوخه خوړلې نو دی ورته وی لقد وقع علا لحم تواقع شی په چا باندې په لحم باندې څه مطلب غټه غوخي دي ډېرې عزتمنې غوخي خوري ډېرې عزتمنې نو لحمن کې د تنکیر د چا لپاره دی د تعظیم چا لپاره دی دویم فلا وابت فلا لم زائد نه لري فلا دا خبره نه ده وابت او ابه په اصل کې ابین خلاف القیاس شي شوی دی جمع شوی دی کنه اسماء سته مکبره په ابین سره نه جمع کیږي پوه شو کنه بوان سره جمع کیږي ابین سره نه خلاف القياس ابین دی د زما فلانا زمار قسمی په پلاروانو په پلارانو د چا باندې د مارغانو باندې پلاران د مارغان پلاران د مارغانو په اشاره شو دي چې نا مارغان ډیر زیات دي د مارغانه و بیا لا لحمن کې د تنوین د چا د پاره دی د تعظیم واکد تعظیم بان الله تعالی مانع هو الموفق لو دا د پر سوال لا سوال دار یعنی چې هدایت شو خو هدایت خو من جانب الله تعالی د بل چاره طرف نه هدایت کېدې شي خدام بیا من ربهم ټکه ذکر شو تاکیدا لعظمته چې الله تعالی معنی ورکون کړي موافق له دې دار قرات حواله تر اخیری با دلته ادغام د نون شعر پارا کې ادغام ادغام د نون شعر هدن من ربهم یا بغنه کوي بغنه و بغیر غنه سنه خلق خو بالکل پدی کې اظهار کوي علا هدن من ربهم دسی اسوک پکې څه کوي ادغام نون پمیم خو بیا سوک غنه وای او سوک بغیر غنتن سوک بغنتن او سوک بغیر غنتن دا یو بحث و قرات حواله سره چې د اخر کې وکړو